ده باب یکره من رفع الصوت ما خو پکې نشته تا هغه بل کتاب نه لکه هغې وړی دی ښه ښه دلته من راغلی ما دا څنګه باب ما یکره من رفع صوت فی التکبیر قافله روانه ده د مجاهدینو د حاجیانو صیبانو د عمرې والا او په لاره باندې تکبیرات وی خو دا تکبیرونه په چغو باندې او په زوره باندې وی دا صحیح دي که دا صحیح نه دي وی نه دا صحیح نه دي دا په ډیره چغې وهل او په زوره باندې اوازونه کول دا د آدابو خلاف دي باب ما دا باب دی د هغې یکرهو دلته خو نشته ما خو د نورو کتابونو کې شته دا باب دی د هغې یکره چې هغه مکروه وي د هغې کول نی پکار هغه کم شی دی چې هغه مکروه دی او د هغې کول نه دي پکار من رفع صوت چې هغه اوچتول د اواز دي به تکبیر په الله اکبر په لاره چغې وهی الله اکبر الله اکبر هلکه د الله اکبر چا ته وروئ چا ته وریاکاري کوئ بل چا ته وروئ که الله ته نو که الله ته اوری نو الله نه کوڼ دی نه لرې دی بلکې اوریدونکی هم دی او نږدې هم دی دقسې آداب د دوام دي ښه چې کله تاسو اجتماعي دعا نه کوئ انفرادي دعا کوئ نو په قلار کلارې کوئ په دې کلاره کې چې کوم عاجزي ده دونه په چغو کې نشته داسې چې اجتماعي دعا کوئ نو دونه کوئ چې د مجلس کې وي دا چغې وال دا نه دي پکار ذکر الله دا چغې وال نه دي پکار کله ناکله زمونږ ملګري په عمره کې چې د جدې نه سواری شي او د لوسپیکر کې ونښلي د بس او چغې او چغې او تلبیه وایي هلکه دونه اوچتول نه دي پکار په اندازه باندې هر شي باب ما دا باب دی د هغې یکره چې مکروه وي من رفع صوت چې هغه اوچتول د اواز دی فی تکبیر په تکبیر باندې په تکبیر کې خدا یو دی امید ګله چې جنگ شروع نیخه او که تاسو جنگ شروع کوي او د شروع په وخت کې رفصوت وکې او د دې دپاره وکې چې په دې مخالفینو روب راشي بیا خیر دی خیبر کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاسونه داسې اوچت کړه وی الله اکبر خربت خیبرو حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو موسى اشعري وي د صحابه کرامو دا طریقه وا چې جهاد لبتلل او په یو چت ځای به وروختل نو الله اکبر الله اکبر به وي او چې بیا به د اوچت ځای نه لاندې راکوزېدل نو وی سبحان الله سبحان الله دا به وي په چړۍ خطو کې به الله اکبر وي په اوترۍ کې په لاندې ښکته راکتو هغه کې به څه وي سبحان الله سبحان الله قال ابو موسی اشعری وی کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنګه سره د رسول الله په یو سفر کې موږ د رسول الله سره و فکنا اذا اشرفنا نو موږ اذا اشرفنا چې کله به ورښکاره شو علا وادن په یو خوړو داسې اوچت ځای ته به وختو او لاندې به خوړو نو څه دی حللنا موږ به لا اله الا الله ووې لا اله الا الله وکبرنا او موږ به الله اکبر ووې چې اوچت ځای ته به وختو لاندې به ښکته ځای نو په دې اوچت ختو کې به موږ وې الله اکبر ولې ستاسو حشه وایي د خبرې نه خبره یادیږي ته چې اوچت ځای ته وختې نو دې ته د اوچت ځای شو نو تا ته د الله رب العزت اوچتوالی په ذهن کې راغی نو او دې وی چې د دې ځای نه الله ډېر اوچت دی الله اکبر الله غټ دی وکبرنا او موږ به الله اکبر ووې او ارتفعت اصواتنا په داسې حال کې چې اوچت به شو زموږ اوازونه دا وازونه بم لږ اوچت کړو الله اکبر بم په زور ووی لا اله الا الله بم په زور ووی پیغمبر علیه صلات وسلام زمونږ اصلاح کوي پیغمبر اسلام ګورې هر طرف ته د خپلو صحابه اصلاح کوله فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ووی یا ایها الناس ای خلکو اربعو اسانتیا وکې نرمی وکئ علی انفسکم په خپلو ځانونو هلکه دونه چغې مه وهئ مری به هم خوږ شي اربعو اسانتیا وکړئ علی انفسکم په خپلو ځانونو دا دونه چغې ولې وهئ ولې تاسو دا الله اکبر الله اکبر او لا اله الا الله چاته وروئ فانکم یقینا تاسو چې لا تدعونا تاسو نه رابلئ فانکم یقینا تاسو چې لا تدعون تاسو نه رابلی تاسو اوازونه نه کوی اصم دوه ټکي وایي ښه اصم هغې چا ته چې هغه کوڼ دی تاسو چې وای الله اکبر او لا اله الا الله نو دا خبره چا ته وروي الله ته او الله داسې دی چې هغه نه اصم دی تا نه رابلې اوازونه نه کوې کون ته اوس کون ته که چغې وهې نو خیر دی ولا غائبا او نه هغه چاته چې هغه د دې ځای نه غایب دی دلته نشته دې دوه ټکو ته خیال کوئ ښه رسول الله وی نه اوازونه کوي کون ته او نه اوازونه کوي هغه چاته چې هغه غایب دی او د دې ځای نه لرې دی انه معکم یقینا دا الله تاسو سره دی او بیا مخکې دوه ټکي ووی رستو دوه ټکي وی انه سمیع یقینا دغه الله اوریدونکی دی او قریب تاسو ته نږدې دی دا سمیعون راواله دا د چا سره ولګوي د اسم سره الله اسم کن نه دی بلکې سمیعون دی او دا قریبون را واخلی د چا سره ولګوي د غایبن سره الله لرم نه دی غایب هم نه دی په شیشه هم نه دی چې هغه ته تاسو چغې وهې اندازې پورې داسې بس لږ چې سړی دغه کوي لږ ډېر په کلارم نه لږ په اندازه باندې په زوری خو چې چغې نی باب التسبیح دا باب دی د سبحان الله ویلو اذا هبت چې کله دی راکوزیږي وادیا لاندې خوړ ته د برنه لاندې راکوزیږي نو تسبیحات وایه چې د لاندې نه پاس خیجې سفر کې نو الله اکبر وایه چې د لاندې نه پاس خیجې نو اوچت ځای ته وختې نو ووایه ربه د دې نه الله ډېر اوچت دی او چې لاندې راکوزیږي نو دی کې که ستاسو خیالي ښکتوالي نو چې ښکتوالی راغی نو ته وایې ربه دا ځای ښکته دی خو ته د ښکتوالي نه پاکې تسبیحات وایې اذا هبته کله چې سړی راکوزیږي وادیان خوړ ته حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال حضرت جابر وي كنا اذا سعدنا زمون طریقه دا و چې کله به مونږ خطو د لاندې نه به پاس خطو نو سبم کول کبرنه مونږ به الله اکبر وی چې قافله به روانه وه و اذا نزلنا او چې کله به مونږ پوتری شو کوزیدو به په ښکته به تلو نو سبحنا مونږ به څه وی سبحان الله به وی دې څه کوزیدو کې سبحان الله ویل مناسبي خطو کې الله اکبر ویل مناسبي باب باب التکبیر اذا علا شرفا دا باب دی د الله اکبر ویلو اذا علا کله چې یو سړی خیجی شرفا اوچت ځای ته هلکه په لار روانې په چړۍ باندې خیجې خیجې او پاس ځای ته د چړۍ اخر ته ورسېدې نو دا ماوی اوچتوالی شو علو د دې علو نه راواله د الله اوچتوالی دغه که چې ربه ته د هر څه نه اوچتې اذا علا کله چې دی وخیجي شرفا اوچت ځای ته حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم عن جابر بن عبد الله قال خا جابر صاحب وی چې کنا اذا سعدنا اوماغه حدیث دی کله به چې مونږه ختلو د لاندې نه اوچت ځای ته به ختلو په چړی به ختو نو کبرنا مونږ به الله اکبر الله اکبر داوي و اذا تصوبنا او چې کله به مونږ د بره نه لاندې راتلو راښکته کیدو به نو سبحنا مونږ به دغه وی سبحان الله به وی سبحان الله مونږ چې واړو د کلي ښځې نه دي عجیبه غوندې کار دی زه اوس حیران شم چې دا څنګه کیسه وه نو د ښځو به اندرپایې جوړې کړې وې د کچه کوټې وې د پوړی موړی نه وې هغه د لرګو اندرپایې نو چې دوی به پاس خاطې نو الله اکبر الله اکبر دا به وي دا به دې ته به خیال نه کوو چې دغه ته کوټې ته وخیږو نو خلک هم ویني د دې سطر به خیال نه کوو خو دا ټکې دغه کوو او چې راکوزېدل به وي سبحان الله سبحان الله یو به دلته وي او یو به ښځو دغه کې وي چې دا ځای به جارو کو نو دیج پاک صفحه سره به دا ټکی وی چې سبحان الله سبحان الله نو اذا تصوبنا چې کله به موږ په ښکته راتلو نو سبحنا موږ به سبحان الله سبحان الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة عن صالح بن كيسان عن صالح بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر وی کان النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام دا طریقه وا اذا قفل چې کله باغه واپس راته اذا قفل چې کله با واپس راته من الحج د کم ځای نه به واپس راته د حج نه والعمرتې یا د عمرې نه دلته خو راوي دا الفاظ وی چې واپس به راته د حج نه یا د عمرې نه لیکن راوي وی دا شاګرد چې ولا اعلمه دا دغه د سالم وی ولا اعلمه او زه خبر نیم په د خپل استاد عبدالله باندې الا قال مګر دا چې هغه به وي چې الغزوې د غزانه د غزانه اصل کې دلته لګراوینه الفاظ ګډوډ شوي دي یو ځای کې رابي داسې وایي چې رسول الله به واپس راغی د حج یا د عمرې نه دلته دا الفاظ دي لیکن دغه به وی سالم چې یاره ما ته زیات داسې یاد دي چې خپل پلار به ما ته حج ټکې نه وي عمره ټکې به نه وي بلکې داسې به وي چې رسول الله به واپس راغی د غذا نه د جهاد نه به واپس راغی خو خیر دا د هغوی طریقه وه حج نه به چې واپس راغی هم عمرې نه به واپس راغی هم او چې د غذا نه به واپس راغی هم یقولو په واپسې کې به رسول الله وي کلما یقولو دا دغه دی عبدالله به وي عبدالله چې کلما اوفا هر کله به چې رسول الله وروخته علا صنیت په یو غونډی په لاره به راته او په یو غونډی به وخت او فدفدن یا په ډیری باندې ډیری دا ستاسو ډیری نه ده وړو داسې وړوکې غوندې اوچت ځای فدفد ډیری ته هم وایي او فدفد دا کاڼیجنه ځمکه نه ده دې ته هم وایي نو که کاڼیجنه ځمکه وکړې سخته کاڼیجنه ځمکه تاسو ته ګاګرا وایي هم صحیح ده او که ډیری معنی والي هم صحیح ده او فدفدن یا په یو ډیری دا ډیران نه ښه ډیری داسې لږ اونوچت ځای خیره سره چې غره ته چکر لځې دقسې کوې چې په اوچت ځای باندې وروخیږې الله اکبر الله اکبر د ووایې بیا ووایې څلورمه کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له د ووایې او بیا داسې ووایې آئبونه منګه واپس کیدونکي یو الله ته آب یعوب منه دی واپس کیدل اصل کې ناسې د ریاضه نحنو آئبونه آئبونه منګه واپس کیدون کیو الله تا تائبونه توبه استون کیو الله تا عابدونه عبادت کون کیو د الله ساجدونه منس کون کیو سجده کون کیو منس کون کیو الله لا لربنا حامدون او د خپل رب د پاره منګه حمد ویونکي یو ستاسو حشم وی دا لربنا نه دی ټکې معلوم دی دا که د مخکې سره لګوي هم صحیح ده ساجدونا لربنا سجده کوونکي یو د پاره د خپل رب یا داسې ووایې چې ساجدونه باندې ودرېږې دا فقره ختم کې دا رستو سره ولګوي لربنا حامدون خاص خپل رب لمنګه حمد ویونکي یو صدق الله وعده رښتیا کړه الله خپله وعده الله چې ما سره د نصرت کومه وعده کړې وه الله وعده رښتیا کړه ونصر عبده او الله امداد وکړه د خپل رب او د امداد دا نخه ده چې وهزم الاحزاب وحده او الله شکست ورکو هغه جماعتونو د کافرو له ډلو د کافرو له وحده یوازې نه وسره مجاهدین شریک شو نه بل څوک نه بل څوک همدقسې پې الله یخ باد راوست او ملایکې پې راللې د دوی په کیم باندې راننوتل او په دوی یره رالل لړل وتښتېدل په غزو احزاب کې وهزم وهزم الاحزاب او شکست یې ورکو ډلو د کافرو ته وحده یوازې کله چې الله درته موقع درکړه حج ته لاړې عمرې ته لاړې نو چې تاسو کله طواف وکې د عمرې او بیا صفا ته لاړ شئ نو چې په صفا غونډۍ باندې ودرېږي او داسې ځای کې ودرېږي چې هغه چوکاټ کې هغه ښکاري خانه کعبه نو دلته هم داسې وایې که دا نشی ویلی صرف دا څلورمه کلمه ووایې آئبونه مه وایې تر دا حامدونه پورې به دقونه ووایې چې صدق الله وعده و نصر عبده دا به رسول الله وی وهزم الاحزاب وحده قال صالح نا صالح نه دی هغه صالح ابن کیسان چې د سالم شاګرد دی فقلت له ما اووی سالم ته چې الم یقل عبدالله ایا تا ته ندی ویلې خپل پلار عبدالله په دې روایت کې چې انشاء الله دا انشاء الله دا ته نه دی ویلې نو قال لا وی نه ماته دا نه دی ویلې اصل کې داسې دی مونږ وایو کنه آئبونه تائبونه عابدون ساجدون لربنا حامدون انشاءالله کم کار چې تاسو آینده کوئ نو مه وایئ داسې کوئ نو انشاءالله ورسره وایئ نو استاد هغه وایي دا لاندې شاګرد صالح چې ما سالم ته ووی چې استاد صاحب تا ته چې عبدالله دا حدیث بیانو نو انشاءالله ټکې پکې نو ویلې نو سالم وی ما ته انشاءالله پکې نه دی ویلی لیکن که تاسو نور روایتونه وګورئ نو نور روایتونو کې درازي ښه تائبونه انشاءالله په نور روایتونو کې انشاءالله شته غالب غالبا سالم ته دا ټکی اورېدلی نه دی بابون دا بل باب دی یکتب للمسافر مثل ما کان یعمل فی الاقامه چونکه مسله د جهاد ده په جهاد کې سفری نو استاد صاحب د سفر احکام هم بیانوي وی یکتب للمسافر لیکلی به شي د مسافر د پاره مثل ما پشان د هغې کان یعمل چې د به عمل کو فی الاقامت په اقامه کې په اوسېدو کې خپل ځای کې یو سړی دی په خپل ځای کې تاجد هم کوي په سپارو سپارو تلاوتونه هم کوي نور اعمال هم کوي خو غریب په سفر روان شو نن ماښام روان شو لاور لته چې لاور لته بس کې تاجد هم پاتې شو هغه تلاوت هم پاتې شو الله ملیکو ته وایي چې هغه په خپل ځای کې د کم اعمال کل ملیکو هغه راوالی وله ولیکې دقسې یو سړی په صحت کې اعمال کوي عادت دی خو بیمار شو او د بیمارۍ د وجې نه د دن هغه عمل پاتې شو الله پاک ملیکو ته وی چې تاسو ما قصې عمل ولا کوي چې هغه کمی په صحت کې کوم نو یکتبو لیکلی کیږي با للمسافر د مسافر د پاره مثل ما پشان داغه اعمالو کان یعملو چې د به کول فی الاقامه اوسېدو کې هغه تاجد او هغه تلاوت او کم وظایف چې کول هغه ټول به لیکلی کیږي لاندې لیکي ابو برده چې دی دا د حضرت ابو موسی اشعری زوی دی نوم د د خپل دی عامر ما واوریدل د ابو برده نه واستحبا هوا او ملګری شو دی و یزید ابن ابي کبشه او یزید ابن ابي کبشه فی سفرن په یو سفر کې د ابو برده صاحب او حضرت یزید ابن ابي کبشه دوی دواړه یو ځل په سفر کې روانو په سفر کې نو د یزید ابن ابي کبشه به سفر کې نفلي روژې نیولې او ابو برده چې دی نو نفلي روژې نه نیولې نو ابو برده ورته وایي چې دا روژې ولې نیسې ته هغه ورته وایي زما عادت داسې دی چې زه صوم الدهر نیسم ټول عمر روژې نیسم دا دغه کوي نو وایي ما واورېدل د ابو برده نه خو دا حالت څنګه واستهب او ملګری شو هو د ابو برده و یزید ابن ابي کبشه او یزید ابن ابي کبشه دا دواړه سره ملګري وو فی سفرین په یو سفر کې یزید ابن ابي کبشه ستاسو حشوی ډېر لوی بزرګ او ډیر زیات عبادت کوونکي بیا اندازې عبادت به د کوو او د بني امیه او د طرف نه دته ډېرې لوی لوی هدې میلو شوي دي ډېرې لوی لوی هدې په دې عشه کې لیکلي دي خو عجیبه کار دی چې وایي په بخاري کې صرف هم دلته ذکر شوی دی بل ځای د ده نامه نه ده ذکر شوی دا یو ځای دلته راغلی دی نو دا یزید ابن ابي کفشم په سفر کې دی حضرت ابو بردم په سفر کې دی فکان یزید نو دا یزید یصوم فی السفر چې هغه روژې نیولې په دغه سفر کې فقال له ابو برده نو ابو برده ورته وایي چې هلکه روژې که نه نیسي هم خیر دی سمعت ابا موسل موسی موریدلی دی د خپل پلار ابو موسی اشعری نه مرارا سو سو پیری یقولو چې هغوی به وی ما ته به خپل پلار وی سو سو پیری مې چې دا اوریدلی دي چې قال رسول الله صلی الله وسلم پیغمبر علیه السلام وی اذا مرض العبد کله چې بیمار شي یو بنده کله چې بیمار شي بنده او دونه بیمار شي چې هغه د صحت د وخت اعمال نشي کولی تاجد نشي کولی تلاوت نشي کولی تر دې پورې ده ووایې استاد هم دا وی سبق له نشي تللی د بیمارۍ د وجې د سبق نه پاتې شو او سافر یا دی په سفر روان شو طالب دی د بخاری شاگرد دی او د ضرورت پیښ شو په سفر روان شو دلته ته سبق پاتې شو نو کتب له لیکل کیږي به د ده دپاره کتب له لیکلی کیږي به د ده دپاره مثل ما په شان د هغې کان یعملو چې ده به عمل کو مقیما په داسې حال کې چې دی خپل ځای کې اوسېدونکی و او صحیحا او روغ و ګورئ مخکې دوه ټکي ووې ښه مخکې څه ووې چې کله بیمار شي بنده دسې دی که نه بیمار یې مخکې ووې یا په سفر روان شي بنده دی دویم ټکي ووې دې ته اوس ګورئ نو وی لیکلی کیږي به د ده دپاره په شان د هغې چې د عمل کو مقیما دا مقیما به راوالی دا د سافره سره ولګوي هغه مخکې نه دی چې هغه دویم نمبر او دا صحیحا راوالی د چا سره ولګوي د مریضه سره ولګوي د بیمار سره دې ته خلک لف نشر غیر مرتب وي مخکې مرض مخکې دی سفر رستو دی نو بیا چې رستو ورسره کوي نو دا دغه مخکې کو دا دغه مخکې کو نو څه ورته وایي دا اقامت دی که نه دی مخکې کو صحیحانې رستو کو باب السیر دا باب دی د تګ د مزل وحده یوازې هلکه یو سړی په سفر باندې ځي او یوازې ځي نو دا څنګه ده یو حدیث کې به راشي تاسو غالبا ویلیم دی یو سړی په سفر باندې ځي او یوازې ځي او په دې دشتو کې مزل کوي اوس خو خیر دا مزلې اسانې شوې خو هغه پخوانۍ مزلې و یو سړی چې ځان له مزل کوي نو شیطانون دا شیطان دی هلکه سبا به چېرته کې دغه بیمار شوي را پرېوتې به یې تاسو ګوره ډېر خلک خواران داسې یوازې لاړ شي غره ته نه هلکه غره ته یوازې څنګه ځې هلته مړ شي را پرېوځي همدقسې پروت دي کور والا هم پریشانه یي هغه هم دغه نو داسې یوازې نه دي تلک په کار دوه چې سواري شیطانانې دا هم دوه شیطانه دي هلکه اوس به کار پیښ شي یو به کار پسې لاړ شي نو دا بل به دلته یوازي او وسلاسة رکبن درې کسه چې دي دا ښه جماعت دی نو اوس دا سوال دی چې یو سړی په سفر باندې ځي یوازې دا یوازې تلل حرام دي امام بخاری به دو حدیث راته بیان کی یو نه دا معلومیږي چې جایز دي د بل نه دا معلومیږي چې په کار نه دي امام بخاری تاسو ته سبق ښیي که ضرورت نو د ضرورت په وخت کې یوازې تک جایز دی او چې ضرورت نو نو بیا یوازې تک پکار دا نه دی دویمه ته د دا اشاره کوي چې دا یوازې تک نه چې منې راله دا حرام نه دی مکرو دی یعنی غیر مناسب کار دی نور که یو سړی لاړ یوازې په سفر باندې هم څه حرام کار یې نه دی کړی ښه وایه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله وی غزوه احزاب دی نن سخ جنگ وشو جنگ نو خو بس خطره دا و چې د خندق هغه پلو کافر را جمع شو او اراده دا وکړه چې موږ په خندق باندې وړو سخت خطر و جنگ داسې جنګ و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مازدیګر مونږ صحابهونه هم تاسو مخکې ویلي پاتې شو رسول الله خیر یې وکړي چې شپه شوه الله خپل پیغمبر ته ووایي چې په دې کافرو باندې زه عذاب راولم او دغسې ملایکې پرې راولم دا یخ باد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي څوک دی چې لاړ شي او د دې کافرو حالات ماته راوړي د جاسوسۍ په طور حضرت زبیر ودرېد وی انا زه بیا پیغمبر علیه السلام وی څوک دی چې لاړ شي او ما ته د دې خلکو خبر راوړي وی انا زه بیا دریم ځل دغسې وشو پیغمبر علیه السلام ورته ډېرې دعاګانې کړې او دی بیا د شپې یوازې لاړ په سفر ګورې هغه د کافرو دغه ته لاړو کیم ته اول ته هغه تاسو ته به دا بیا راشي هغه پوره معلومات یې د هغوی وکړه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه معلومات راوړل وګورئ زبیر دی روان شو د مدینې نه د کافرو کیمپ ته ځي د شپې سفر کوي خدای یو یوازې دی دا ضرورت دی ځکه چې د جاسوسۍ دپاره خلک جماعتونه نه لیږي ډلې نه لیږي هغه خلک یو کس لیږي یا دوه لیږي یقولو جابر به وي ندب النبی صلی الله علیه وسلم رو بلل پیغمبر علیه السلام دعوت ورکو پیغمبر علیه السلام الناس خلق له یوم الخندق پرز د غزوه خندق خلکو ته وایي خپلو صحابهو ته چې څوک دي چې لاړ شي او ما ته د کافرو حالات راوړي فانتدب الزبیر نو دعوت قبول که د هغه حضرت زبیر زبیر ابن عوام نه دی هغه ثم ندبهم بیا رسول الله دعوت ورکه دوی له چې بل شته که نشته فانتدب الزبیر نو په دویم ظلم دعوت قبول که حضرت زبیر چې حضرت زه یم که نه ثم ندبهم بیا رسول الله خلکو له دعوت ورکه یو هم نه پاسید فانتدب الزبیر اوس د کافرو کیم ته ورننوتل دا څه معمولي نه ده فانتدب الزبیر نو دعوت قبول کو زبیر سلاسا درې پیرې نو قال النبی صلی الله علیه وسلم دا د کامیابی او د سعادت ګورې لږ وختونه یې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ان لکل نبی یقینا د هر یو پیغمبر د هر یو پیغمبر دپاره چې وي حواریا هغه حواري وي حواري خپله معنا د خاص دوست خالص دوست خو دلته به درته بله معنا وکړي ښه وحواریه او زما حواري زما دوست هغه څوک دی الزبیر هغه دغه دی حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه دی ماوی د حواری معنی کو من خاص دوست خو حضرت سفیان ابن عینه نه چا تپوس وکړو چې د حواری څه مطلب دی نو هغه ورته وی الناصر و امداد کوونکی د حواری معنی کوی ناصر قال سفیان سفیان ابن عینه وی دی حدیث کې راځي کنه د امام بخاری د استاد استاد دی الحواری الناصر د حواری څه معنا ده امداد کوونکی اوس ګوره کنه د دې ځای نه څه معلومه شوه چې یوازې سفر کول څه دي وایه کنه جایز دي چې ضرورتي حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي محمد عن ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله ابن عمر وی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کچره دې خلکو ته معلومه وي چې دا په یوازې سفر کې څومره نقصانونه دي کچره دې خلکو ته معلوم وي چې په یوازې سفر کې څومره نقصانونه دي نو یو سړی به هم د شپې مزل نه وي کړی یوازې بیا اندازې نقصانونه دي پکې لو یعلم الناس که چېرې معلومه وي خلکو ته ما هغه نقصان فی الوحدت چې هغه په یوازې سفر کی چې سړی سفر کوي او یوازې کوي که معلوم وي خلکو ته هغه نقصانونه چې کم په یوازې سفر کې دي کم ما اعلمو هغه چې ما ته معلوم دي رسول الله وایي چې دا ما ته کم نقصانونه معلوم دي او دا چا ته معلوم وي نو ما ساره راکبون نه به وتلی یو سور او مسافر بلیلن د شپې وحده یوازې د شپې مزل کول ډیر خطرناک دی ډیر بې اندازې کم از کم به درته ټیک به شوي وي اوس به د سورلی نه راوغورځېږې موټر د یوازې بوتلې د اکسیډنټ به وکړي یا به د ټټیر پنچر شي نو بیا به څه نو د دې نه معلومیږي چې سفر کول یوازې څه دي نه دي پکار هغه مخکې نه معلومه شو چې پکار دي یا جایز دي نو تاسو حالاتو ته ګورئ که ضرورت یوازې سفر صحیح دی که ضرورت نو بیا یوازې مه کوي باب السرعت دا باب دی د تیزوالی فی سیر په مزل کې هلکه سړی مزل کوي او تیز مزل کوي نو دا صحیح دی که نه دی صحیح د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د دشمن پلو بتنو ډیر په احتیاط بته که مخامخ دشمن دی خو چې واپس به راته نو د مدینې منورې سره د رسول الله زړه ډیر لګېدلی و نو بیا به داسې را روانو لکه هغه بچی چې مور ته رامنډې وایي داسې به تیز راته تیز نو باب السرعت دا باب دی د تیزوالی فی سیر په مزل کې قال ابو حمید حضرت ابو حمید وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی انی مرګرو ته وی الکه که د چا خوښه که څوک تیز دی تیز دی او که څوک تیز نه دی زه خو تیز زما انی متعجل یقینا زه تیزی کوونکی یم انی متعجل یقینا زه تیزی کوونکی یم او تیز تلونکی یم الی المدینه مدینې ته زه خو مدینې ته ځان زر رسوم فمن اراد ان یتعجل د چا چې اراده وي چې هغه تیزي وکړي معیه زما سره نو بس فلیتعجل هغه دې تیزي وکړي دا سفر د غزوه تبوک دی ښه د غزوه تبوک د تبوک نه چې خله کله رسول الله صلی وسلم واپس راته چې مدینه منورې ته رانږدې شو نو دغه وخت کې دا مسافر دغه د عرب خلکو دی کله دلته دمه وکړه او کله دلته دمه وکړه او کله څاروي ورسره وه او کله جنګی وکړه رسول الله وی چې زه خو زر ځم مدینې ته ځان رسوم څوک چې ما سره زر ځي ځان دې تکړه کړي او چې څوک یې ساریږي هغه دې ایسار شي رسول الله صلی وسلم راته راته راته چې کله مدینې ته راغې او داسې مدینې باندې نظر ولګېد نو مخکې دا تاسو ویلي دغه زوړ کتاب نه دی د زوړ کتاب دو سو نمبر صفحه کې دا شته د نورو کې به پته نه لګي چې دی کې څه دي نو هلته داسې دي چې رسول الله چې کله مدینه ولیده نو داسې انها طابه یقینا دا ډېره ښکلې ده انها طابه دا ډېره ښکلې ده نو چې بیا لږ نور هم رامخکې شو نو بیا یې احد ولیده نو چې احد یې ولیده نو رسول الله وی انه جبل دا یو غر دی یحبنا ونحبه موږ د ده سره مینه کوو او دی زموږ سره مینه کوي دا هغه دغه خو دلته مختصر راغشته دی فلما اشرف کله چې رسول الله ورخکاره شو علی المدینه په مدینه نو دلته الحدیث دا حدیث تر اخره پورې ووایه د اوږد حدیث دی نو چې مدینه باندې ورښکاره شو نو ما وی څه وی انها طابه دا خو ډېره ښکلې ده او بیا ما وی چې یو څو قدمه نور هم رامخکې شو نو هدې په نظر راغی نو وی انه جبل یحبنا ونحبه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي قال دا هشام وی د ده د پلار نوم دی عروه اخبرنی ابي ما ته خبر را کړی د خپل پلار حضرت عروه دا هغه د حضرت زبیر زوی دی قال دی عروه وی چې سئل اسامه بن زید پوښتنه وکړی شوه د حضرت اسامه ابن زید نه کله چې رسول الله په حجت الوداع کې دا خو تاسو ویلي که نه چې د عرفات نه راته نور پریوته ماښام دی نو چې رسول الله د عرفات نه مزدلفې ته راته نو ځان پسې اسامه صاحب سور کړی و کنه نو خلکو به د ده نه تپوس کو چې رسول الله د عرفات نه چې دغه ته راته مزدلفې ته نو په کم مزل راته تیز راته که په کلار راته قال دی وی دا عروه چې سئل اسامتو سوال وکړی شو د حضرت اسامه ابن زید نه دلته منځ کې جمله معترضه راغله کان یحی امام بخاری وی کان یحیا یقول یحیا به داسې وي چې و انا اسمعو دا ټکې به وي یعنی سئلا اسامه بن زیدن عروه وایي پوښتنه وکړی شوه د اسامه ابن زید نه او و انا اسمعو عروه وایي ما دا ټکې څه کو اورېده فسقط خو دا ټکې زما ساقط شو او هیر شو انی زمانه اصل کې کیسه داسې ده دا یحیا نه دی معلوم دی ته د امام بخاری د استاد استاد دی مسیر نبی صلی الله علیه وسلم دا به وی بیا رست دا ټکی د نه یېرو بیا رستو چې د ته رایاد شو کنه نو بیا به داسې وی چې سئلا اسامه بن زید و انا اسمع عن مسیر النبی صلی الله علیه وسلم یحیا وی دا ټکی ما نه هیر شوی و انا اسمعو نو دا ما به ساقطه و نه به مې بیانو خو وروسته ورته بیا رایاد شو نو بیا به ده وی چې و انا اسمعو عروه څه وی چې ما به دا خبرې اورېدې نو د اسامه نه سوال شو د هغه تګ د پیغمبر علیه السلام فی حجت الوداع په حجت الوداع کې چې رسول الله د عرفات نه مزدلفې ته راته نو د هغه تک څنګه او تیز او که په کلار تاسو وایې که نه چې د عرفات نه راځئ ګورې په کلار راځئ منډې مه وهې او تل... نغه دی دا تلبیه ډیره وایې فقال نو اسامه وته وی کان یسیر العنق رسول الله به ته په آرام کان یسیر العنق رسول الله به ته په آرام په اوښه باندې سور او په آرام چې څوک خوږ نشي فاذا وجد فجوتا کله به چې رسول الله ولید کلاو ځای داسې لاره به کلاو وه فجوه دغه ته وایي ښه کلاو ځای ته وهم فی فجوة منه دغه دغه راځي که نه دغه د اصحاب کهفو دغه کې فاذا وجد فجوة کله به چې رسول الله ولید کلاو میدان رش بنو نو نسا دا خپل اوښه به یې کړه تیزه به کړه نو تاسو ته وایي ونسو نس څه ته وایي فوق العنق دا د پاسې د عنق عنق عام مزل ته وایي او نس بیا څه ته وایي چې د هغې نه لږ د زیات شي او تیز نو مطلب هم دقه شو چې تیز مزل چې ستا د تیزوالي د وجې نه چاته نقصان نه رسي نو دا جایز دی حدثنا سعيد بن ابي مريم انبانا محمد بن جعفر اخبرني زيد هو ابن اسلم حضرت اسلم دا تاسو ویلو دا د حضرت عمر صاحب آزاد شوی مریو قال دا اسلم وی چې کنتو مع عبد الله ابن عمر زوما سره د عبد الله ابن عمر بطریق مکه پلار د مکه اسلم وی زه د عبدالله ابن عمر صاحب سره وم د مکې نه راتللو واپس مدینې ته د مکې نه واپس راتلو مدینې ته چې د لاره کې یو ځای ته راورسېدو چا ورته خبر راوړه چې حضرت په مدینه کې دی بیبي چې ده نو هغه سخته بیماره ده دا خبر ورته راغی فبلغه نو ورسېد ده ته عن صفیه بنت ابي عبید د طرفه د حضرت صفیه بنت ابي عبید دا صفیه بنت ابي عبید دا د حضرت عبدالله صاحب دغه ده ښځه ده دا د دې دغه وه د طیف د علاقې خو د دې حالات چې تاسو وګورئ نو ډېره بې اندازې عبادت کوونکي وه یو د دې رور دی هغه غټ ناولی و مختار ابن ابي عبید هغه ډېر روانکاری و خو دې په خپله چې دی نو دا ډېره تقوادار او ډېره عابده نو فبلغه ورسید عبدالله ته عن صفیه بنت ابي عبید د طرفه د صفیه نه چې هغه لور د ابي عبید ده او د ده ښځه ده څه ورته ورسېده شدت وجع سخته بیماري چې ښځه د سخته بیماره ده او د مرګ په حالت کې ده وایي ښه نو فاسرع السیره تیز یې که مزل ګوره د مزل یې تیز که دقه راوړو فاسرع سیره نو تیز که مزل ها ها ها ها حتی اوس مازیګر مونځ یې کړی دی او دا دغه دی حتی تر دې پورې ماښام شو اوس نه کوي مونځ حتی تر دې پورې اذا کانه چې شو دا عبدالله بعد غروب شفقې پس د پریوتو د شفق نه د ماښام نه پس دا شفق هم پرېوت شفق دوه شینه یو ماښام نه پس دا علاقه سره دا دا سوروالی دغه شي ختم شي په دې سوروالی ختمېدو سره ماښام قضا نه دی نو بیا دا علاقه سپینه شي دا سپینوالی چې دا سپینوالی ختم شي نو بس بیا ماښام دغه شو نو دلته مزل کو کو تیز چې دا سوروالی دغه شو ختم شو نو چې سوروالی ختم شي بس د ماښام اخیر شي نو بس یو ځای کې کوشو او د ماښام مونځ یې وکړه اخر کې او ورپسې چې دی ماسوتن شو د ماسوتن مونځ په اول وخت کې وکړه او بیا منډه کړه ثم نزل بیا راکوشو فصل المغرب منځ یې وکړه د ماښام په آخر ټیم کې والعتمه او د ماسوتن منځ یې وکړه په اول وخت کې او جمع بینهما یو ځایوالی وکړه په منځ د دې دواړو کې یعنی دواړه په یو ځای کوزېدو کې وکړه خو یوې اخر کې وکړه او بلې په اول کې وکړه وقال او وی وی انی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما لیدلی دی پیغمبر اذا جد به السیرو چې کله به سخ شو کله به چې پیښ شو دته مزل کله به چې تیز شو په ده باندې مزل د تیز تک ضرورت به کله به چې تیز شو په ده باندې مزل نو اخر المغرب اول آخر وخت به که ماښام ماخام به اخر وخت که ماسوتن به اول وخت که و جمع بینهما او جمع به وکړه په منځ د دې دواړو کې دواړه به په یو ځای کې وکړل دې ته جمع سوري وایي ښه دواړه به په یو وخت کې نه کول ماښام به د ماښام په آخر وخت کې وکړو د ماسوتن به د ماسوتن په اول وخت کې وکړو هغه دی راغی چې مزل به تیز کو خاص کر دا نن سبا د سیلونو ځایونه نه دي دې ته خلک مزلې کوي منډې ترړې وایي هلته مشکلات تاسو یې ګوره د اخبارونو کې راشي کورنو خوارانو په غم باندې ووړي نو د دې وجې نه بلا ضرورته سفر کول نه دي پکار یو خدا دی عمال تلاوت بدنه پاتې شي تاجد بدنه پاتې شي نور وظایف بدنه پاتې شي د دنیا کم کارونه دی به دنه پاتې شي هغه آرام نه دی چې په کور کې د اوده کېدو کم آرام دی او د خوراک کم آرام دی د ناستې او د پاستې آرام دی به د نر څه پاتې شي نه پکې د دنیا خیر شته او نه پکې د آخرت شته بلا ضرورته سفر هغه مه کوې السفرو سفر چې دی قطعتون دا یوه ټوکړه ده من العذاب د عذاب سفر دا د عذاب یو د تکالیفو یو ټوکړه ده څنګه یمنع احدکم منې کوي هر یو ستاسو نومه د خپل خوب نه هغه په خپل ځای کې چې کم د آرام خوب کې په سفر کې نی خو چېرته ګنټه نیم بس سترګې پټې کې په ځمکه به پروتې و طعامه او دی منی کوي د خپل خوراک نه هغه خپل ځای کې چې کینې په دری او یا په کټ او هغه کم آرام سره خوراکو کې هغلته نی و شرابه خپل سکاک کاوه او سکې تورې کې د دې وجې نه د ضرورت د وجې نه سفر کوي خو چې لاړ شي او ضرورت خو پوره شي که نه بیا شپې مه کوې بس بیا راځې اته چې څه زړه تلې که نه کم کار له سفر کې اوس دا خلک لاړ شي لاور له سوداګانې کوي بس ټیک ده سوداګانې کوه خو چې سوداګانې دې وکړې ورسه کاټنې ماټنې دې راجمع کړې بس بلې شپې ته مه سارېږه ځان روباسه فاذا قضوا احدکم کله چې پوره کړي یو ستاسو نهمته خپل حاجت نو څه دې وکړي فل یعجل هغه دې تیزي وکړي الی اهله خپل کور ته بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب